اے خلکو چې ایمان مو راوړې دي پتا سو سوشوي دي چې کله درته د الله په لار کې د وتلو د پاره اویل شو نو تاسو د ځمکې سره اون خطای آیا تاسو د آخرت په مقابله کې د دنیا ژوند خوښ کړو چې دا سیدا نو تاسو ته دی معلومه وي چې د دنیا د ژوند دا ټول سامانونه به په آخرت کې ډېر لګ اوخیږي